تکي سپيني جامې وي موږ د پیغمبر مجلس کې ناس یو سړی اچانک راخکاره شو ته کې سپینې جامې چولې وي سوا د شار تک تور ویختي وو لا یور علیه اثر سفر نشل دې په دې سړی باندې اغه نه د سفر چې سړی د بهر نه راشي سفر کړي نو ویخته او په جامو باندې ګرد غبار وي په بد حالت وي دا سړی داسې صفاو دا وی چې دی غسل خانه نه اوس وروته ده تاسو او کو چا په جاندنو نه مسافرو نو پیوس را غسلی دوالا زنگونونا د پیغمبر د زنگونونو سره دې حال کې کینا سید اتحیات په شکل باندې کینا سید هغه سره او نبی علیہ السلام هم داسې حالت کې ناستو داسې حالت کې درس او تدریس کول ډیر بهتر دی اوس دی وخت حالت ډیر ځان ځکه چې ټول خپل خوږي تکلیفونه دي خوش اله به یو تر دستا سه وکړي خوش نو په دغه حالت کې نبی عليه صلوات و سلام ناسو اغم کې ناسو داسې اتحیات ناغه زنګونه سره نږدې کده پیغمبر د زنګونو سره فوزانو کې خدا غسړي کفه دواله ورغوي علا فخذي په دواله پتونونو خپل باندې یا او یا دوالا لا سنا غره واغسته ده او د پیغمبر په پتونونو داسې کې هو ده او توی وی یا محمد اخبرنی عن الاسلام اے محمد صلی الله علیه وسلم خبر را کما دا د اسلام په اړه کې صحابه منګه ناس یو او دا سره اوس اچانک راغی او زمونږه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخامخ شو خبرې شروع شي مونږ دلی ناس تماشا کوو ويصدقه او تصدیق کوي د پیغمبر پاک نو دا تصدیق دلیل په دې چې د سره د مخ کې نه پوهه دي چې او دغه سدا قال راوي وای د سړي بل تاسو کو فاخ بن الايمان خبر را اوی دی سړی خبر را کماته د ایمان په باره کې دا سړی نو سوکو فرشتوا خو په شکل د سړی وا نو ستراځي بیا کله تاسو به سړی سوکو دا خیال کړی اسو کو جبرئیل امین علیه السلام فاهمنی لکه استاد حدیث کې وی کنه چې کله ما سره په شکل د بندر اتلا کله به وه په شکل د جرس आवाज ما مې اورید او आवाज براته او نور مثلی دل دا اوس راغل په شکل د سړي قال نبی نبی علیہ السلام ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ایمان صاحب الله ها گویا کی چې ته ویني الله لرا دا الله بدا سے عبادت کې گویا کی چې زدا الله وینما فإن لم تكن تراه فإنه يراك او که چې ته تنی ویني الله لرا نه بشک دا الله خدا ویني کتنی ویني نو الله خدا ویني دا سے عبادت کوه دا الله که خیرات کې هم دا سے کوا چې یو الله را نه خبر دې زه خلق سکوما کوموس کې هم داسې کوا چې یو الله دا نه خبر دی زه خلق سکوما که خیرات کې وای نه فلاره خبر نه دی هغه خبرول غواړي تولا ریاکار ده قال انوی دی سری دریم سرورم ته پوسه کړي فاخبرني عن الساعه دا بس راخي ان شاء الله وایو پوه کړی